سوره مدثر سوره المدثر دا سوره مکی دی پورا سوره مکی دی بالکل ټول سوره مکی سوره دی دا سوره مزمل نه پس نازل شوه سوره مزمل نه پس نازل شوه او د سوره فاتحه نه مخکې نازل شوی حالت جمعي کې 74 نمبر سورته د قران دی 74 تلويخ سورتونه پات شو ها تلويخ پات شو نه ها جی 74 نمبر سورته دی او په حالت د نزول کې څلورم نمبر صورت ته قرآن ها ما قبل سره ربط کړي په ما قبل کې بیان د وعید الله ویلو وذرني والمكذبين وللنعمه ومهلهم قليلا او دا من قبیل الانکار او په ابتدا دې صورت کې بیان دې انذار دی دغه کې په دوارو صورتونو کې خطاب مع النبی دی دا یو ربط ته نه دوه ربط شي دریم ربط دا دی چې ما قبل کې بیان دی انذار دی دن او تسلی تبعا او په دې صورت کې بل عقل موضوع صورت څه ده وای کن ساعیا فی التبلیغ الی خلق الله ټول ورځ منډه وه په تبلیغ کې خلکو پسې خلق الله دین ترا بلا آیا یو کلی ته جمعات والے تلیو کنه خلک به ورته نه کېناستل انا غ ضرور چې کوم په اخري کې یو څو ضرور ای خو بالکل بس خلک دې رواني گئی انا ضرور ګناستنو یو شامته یو سیدته یو داستنو مونږ انا اعلان والے ودرې شامته یو د سیدتی خپل کې خبره ده هغه د پاره لکې نه لګ لګی دار شي ټول خلک پاتې شنو خپل خبره ورته شروع کړه نو دا وای چې تاسو ګرځي دي تبلیغ د پاره خلکو پسې کوسی کوسی در در په دی او دعوت ورل ورکوي دغه خلاصہ درکو اول چې نه غایني موضوع ده څنګه موضوع ده دغه خلاصہ ده سره د بیان د متکبر قا ولید بن مغیره دا غ ذکر دی بګی دا منافق هغه بل ولید بن مغیره ګوره بل قا یاد دی کنه ا د خالد بن ولید نیکو کوم واقع چیل ته تیر شو دا ولید بن مغیره جو دا د منافقینو نو انو د ذکر پکې راځي نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم بلدا شپږ پنځو سیاتونه دي صورت کې ښا 255 پکې کلمات دو توا 55 کلمات دي په دې صورت کې او 1010 حروف دي پکې لږ د پاتې زر حروف دي پکې 1010 دغه دغه حروف نه دا ظاهري مسلمان نور دې فکرانګې دلې کافری دي درک الاسفل من النار مونږ ویلو چې برنه طبقه په جهنم کې وو تپتی دي رومبنه طبقه چې د ناغې کې با برنه دا کمزوري مسلمانان وي دا کنا الله دې موږ تاسو جنت ته بوزي لکه کمزوري مسلمانان دا چې ګناګاری کوم لکه مونږه تاسو ګناګارو دا به لومبنه طبقه کی برخه دی و پکی او ورپسې طبقه کی نو په دې کې او بیا د غیره کافران به دا يهوديان ایتایان ایتایان هغه پسې به يهوديان يهوديان پسې به تابعین وي دا یو فرقه په خاطر شوی د څلورمه طبقه کې پنځمه طبقه چې ان په دې کې بیا خالص کافران شپږمه طبقه کې به مشرکین ومه طبقه کې بیا منافقین دا صفونه کې چې کوم ولاړی دی به ومه طبقه کې ټول ټول ټول ټول ټول دا منافقی دا پر یو شان په خپل بل شان دا ټول منافق یا همون پرون مقامک وایو ده کانچو پرون مشوره کړو خپل کې چا ترې چې کول هغه ترې مم نن یاد ا مقامک وی چې کانچو تاسو دار مان باندې پوره کیږي ما په دې بس گزار نه راځي زبتا تو خنیخ نه کم کور کې ومره نقلات نشي تاسو به چا کړی او ما غوړان زره ډایره کې نوٹ کړی د هر چا هر مشوره چې په کوم تاریخ شوی امه نوٹ کړی زما مرګ وخت کې به دغه ټوله مشورې د خلکو جدي او دی وخت دا کړو دیم پکې دی بیا به پته لګي بیا هم دا شاګردان د لال مسجد غي نتیز دی بیا پته به درته ولګي انو فرمای یا ایو المدثر اے انغختیا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې غار حرا کې کلا قران کریم نزول کېده چې اقرا بسم ربک الذی خلق نو هغه تبه راغلی وړي یې راغلی وی زملونی زملونی زملونی ما باندې کمبل واچو حضرت خدیجه ته وای دغه وخت دغه بیبي وسره ترک تم ترک تم ته اشاره ده دا چې زیاتواله چې دنو هغه هغه ترک کا لا تمنو دا تمناګانې مکه ول ډیر مال ولې رب لګار کړي وای هل من مزید چې سبا دینم زیات دی کچاله خدای نن یو ټماټر ورکړي سبا له څو ټماټر اراده کوي چاله خدای نن یو چرګ ورکړي سبا وای چې لس یو څه کلی ورکړي وای چې سبا موټر سیکلی موټر سایکل ورکړي وای چې موټر وې تبا الله فرمایي ولربک فاصبر او د خپل پروردگار لپاره په صبر وکړه لترضي رضا ربک فاذا نقر في النافور کله چې هغه پکې واله شي په ناپور کې سوري ثانیه هغه دویم لأن جميع الارواح في السور دویم شپېلې چواله شي سأرهقه خیجوم به مکلف قوم به نو جبل من النار چې هغه ته بکی انه فکر وقدر پتا کی سرا د فکر هم کړو په قران کې وقدر او مقرر کو فقتل کیف قدر پس قتل کړي شو ها کیف قدر چا چې اندازه وکړه ثم قتل کیف قدر بیا قتل کړی شو چا چې انداز وکړه ثم نظر بیا نظر وکړو ثم عبسا وبصر بیا تندې دریو کو وبصر او وی قتل وبصر ثم عبس بیا تندې دریو کو وبصر ثم ادبر واستكبر تندې دریو کو بد بد قتل نو مخه تاو کو تکبر وکړ عن ایمان ما قبل کې بیان د جهنم او په دې کې بیان د اسباب جهنم دی کلا والقمر هرگز نه قسم می دی وی پس کومه باندې واللیل اذا ادبر او پشپ باندې چې کله دا روان شي او صبح اذا پر قسم می دی په تار باندې کله چې درنا شي انها لحد الكبر خبردار بننا دا کو یو په لویو کې ده تاسو ستی دراوت دی ته ما سره کو ستی دراوت دی تاسو دی اور طرف ته سوزون کی قالو لم نکو من المصلین موږ دنیا کې مونږ نکو ولم نکو نو ته مونږ مسکین نم غریب له ثواب کو جیتم شپک شری مل لار وکنا نقوز مع القائدین او مونږه مونږ به په باطل کې آیاتونو د الله تعالی د اهل باطل خبرې وکنا نکذب بیوم الدین امونګه روز جزام درو جن کړي وا موږ قیامت نشته حتا تان الیقین تر دې اړه پوری چراغ موږ لمرګ فما تنفعهم شفاعت الشافعین پیدا بنور کوي د لذیر ور شفاعت د سفارشیانو ملائکو د مرسلین او صالحین نه سفارش طرف دا غچا د پاره چې مسلمان دي بل یرید کل امرئ منهم ان یوتا صحف منشرا بلکې اراده کوي هر یو سړی منهم د دینه ان یوتا چې ورکړي شي دلا قراتی صحفن پان منشرا چې پاره کې ټول ارته لیکل شي او اهل مغفرت دي تقوا والي دغه خلک ادي له الله مغفرت ورکړي سورۃ